غوړه کړو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سکسان فی القسمت په ویش د مال غنیمت کې غوړه کړو او هغه ته د نور مسلمانانو نزیات مال غنیمت کې ورکو غوړه کړو لکه طالبان په طالبانو کې یو کس غوړه کوم د کافر سیب زړه غوړه کوم کله یو شور کوم کله بل شور کوم تاسو ګورئ کنه آ سر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بن کې دا غنا د ګنا په وجبانه عذاب تر دې چې پوره کې په دې سره پوره باور کې دلرا په دې ګنا باندې عذاب پر ورځ قیامت کې اے دنیا کې باز مجرم مجرم بو جرم بو کې خو هغه د الله دنیا کې سزا دا جرم نور کوي ځکه د جرم دنیا کې کم نه دی ګنا او په اخر کې سیوا دی نو د جرمونو رسوکه چاته ګناونه اخر طرف تا او چال رچ الله رضای نو لا غلط کار وکيو فورا نو الله دغه سزا ورکی یا بیماری یا تکلیف یا نور مسئله وقالو وی نبی علیہ الصلات والسلام ان عظم قرا سورہ پنیکانو سورہ په غریبانو تکالیف زیات وی کلا چې محبت کې د یو قوم سره کوي نو مبتلا کې غیر الله فمر رضیا او سوچ خوشاله او راضی شي سوچ خوشاله او راضی شي نو فله الرضا در پر رضا د الله ومن سخطا فله سخط اوا سوچ او سشي نو دا غد پاره د اوسه و زوی د ابو طلحه الله د رضا شي دا غنا یشتکی چاغا بیمار شوو د ابو طلحه بچو چې بیمار شوو فخرج ابو طلحه نوروته دو س حاجت د پارا ابو طلحه شام ته تلو تجارت د پارا فقبض السبيو نو پاغه ماشوم باندې مرګ راغی د ابو طلحه زوی بیمار شو د بیماری په حالت کې بچې پرې خود او غلال سفر پسې شام ته داسې او پلاران می سبا کې چې نزي خو خند الله داسې خزه ور کړی فلما رجع ابو طلحه ارکل چوا پشابو طلحه د سفرنا قال ان ابو طلحه خپل خزته ما فعل ابني سش زوی زما یا زوی زما څنګه ما د بیماری حالت کې پرې خو دی نه غو څنګه دا ګور صحابي دې پته نشته چې مړ لکه ژوند دی صحابي د ټولي دنیا اولیاء را جمع کا نو د یو صحابي یو وختتا نشي رسیدي صحابي دې راغله دې او د خپل زوی د حالت نه خبر نه دی ژوند دې کمال له قالت نو مسلم ورتوي خزه ورتوي وهي ام سبي چې دا مور دا ما شوم هو اسکن ما کان اغه حالت کړي هو اغه اسکن خو حال کړي څنګه چو او خو حال کې امید دې چې زکه چې الطف خو حال کې فقربت الیه العشاء را نږدې کړه د خزه د د الی ابو طلحه ته العشاء ما سوتن روټي وې خله روټي وکړه صفن راغله د دې جمانا فارغ شو د غسل نه نو قالت د خزه ورته وی وار السبیه وار السبیه ما شوم خو فات شوی خوش سفن نستړې سومانه راغله او هغه واقع وته نه وی بیگا تعریض کړي تاسو د شپې تاسو د شپې کورواله کړي عرستم الليله اتاسو خځه او خاون په خپل منځ کې تعلق د شپې ساتل یو بل سره قال انوي ابو طلحه نعماو نو اوزیګاو د خزی یو الک لرا ام سلیم بالدا باردار شوا وخت دې دا داغه نه الک پیدا شو فقال لي ابو طلحه ما ته ابو طلحه وی احملو حتا تاتي به النبي صلی الله علیه وسلم دې رواخلا پورته کړ خپل ماشوم لرا حتا تر دې چې نبی علیہ السلام تا ورشو په دې سره تر دې چې تر اتو کې په سره نبی علیہ السلام ماشوم پیدا شو د ابو طلحه او ام سلیم هغه ماشوم لار خزه ته وی ابو طلحه ام سلیم د چې ماشوم راواله چې نبی علیہ السلام له یوسف چاول سو ګډي موټي ورګي دعا وته دعا خو ته شوی ډیره خدا وبعث ماو بتم به تمراتن اوی دې ګری دا غسرا سکجوري کجوري وسره واغسته کجوري مقصد دا چې نبی دې سلام پخلو کیوي پسته دا بیا به دې مو پخلو کیو په دې شونډو خلبانه غاخونه خو نشته چې دا غي چې کوم لاله دې شون دغه بون خطري کجوري په پیغمبر پاک لعاب چاغه دې ماشومه خلی ته ورسیږي لعاب پوش او د مسلم پوه شو کنه نو تحنیک د مشرانو د علماو هغه بهتر دی ها چې ماشوم